بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بابا لا الخمس من الإيمان ترجمة الباب ومترجم له ترجمة الباب الفاظ ظاهري دي خو مراد د غنیمت مراد دی او لفظ د ادا من الایمان باندې توصیف دی ربط د عنوان د کتاب سم ظاهر دی د په عنوان د کتاب کتاب د ایمان دی او دلته من الایمان ذکر دی ربط د هم مضمون سم بیان دی هم مضمون چې د ایمان ترکیب دی زیادت دی په ایمان باندې من داخل کړ من الايمان نو منی تبدیه چې په داخل شو نو پته ولګېدل چې ایمان مرکب دی او زیادت قبلای من ایمان کې د امین منی تبدیه دی ظاهراً دا ده اګر چې باجوړي مينې ايوبيه دي او دا د خو مظلمان د وجې نه او مينې فداييه شوې او ايوبيه شوې مخکنی باب او مسائل د حدیث سابقه څومره بدلین دي مخکی استبراد دین او د دین استبراق په دې فوج کې چې په انسان کې حب دنیا راشي حب دنیا راس کل خطیتن وی اچا کې چې مالی امانت وی هغه د دین استبراق لري دې وجنا دا دباب سابقین رسل ذکر شو غرض د ترجمه الباب نه رات په مرجیو دې چې ایمان نفس تصدیق کوي نو دا ذکر شوی چې نفس ترجیح سما نه دی او ضعفه ماجیه پکې هم داخل دی رات په کرام یو دی په جهم یو دی چې نفس اقرار ته ایمان وي نور نفس اقرار ایمان نه دی ته عملیت کوي ترغیب دې ښه خصلت ته او د دین اهتمام د شعبه د ایمان تفصیل بعد الاجمال د فتح اعتراض د شوهی بنی الاسلام مالا خمسین وایم به دا وهم کوو چې هماغه پنځه امور دي دی ایمان نو دوی چې نه خو هم امور دي او دا هم د ایمانیات دي معترجه له ته متوجه شي د حدیث نور ما خزنه کړی محشبه ذکر کړی او ښه په انسو یې ذکر کړي دي دا د الله ذي فضل او کرم دی د حدیث صوت دی بالکل زین دی ترې مطلبا په دې جز کې دیوان تاسو من المغرم الخمس دا کې ترجمه کړو تجزیة الحدیث ای د سند والمتن د سند رجال چې دی د دیو ذکر مخکې شوی دی بغیر د ابو جمرنا هغه وی موږ ربيعه قوم يو قال مرحبا بالقوم او قال بالوفدا فراخ دې دا دې قوم تاو دې وفد ته بالکل تاسو باندې موږ څنګه نیو بالکل باندې خوشاله یو غیر خدایا ولا نداما الله دې محفوظ کړي د شرمونو د پښیمانتونه دی یا رسول الله موږ طاقت نشته چې راشو تا د لیکین په میاشت محرم کې زموږ او ستا په مابین کې دا قبیله د کفار مدر ده هغه نه را پیږي لار را ته بندي مونږ تا مرکا په یو خبره صافه مونږ خبر ورکو په دې مونږ ورانه چاته چې مونږ سری او داخل شو مونږ په دې باندې جنت ته او دې تپوسونه ترې وکړو د عشر باو په امر هم بې اربعين ونهاهم عن اربعين امنه د څلور نقلا امرهم بالإيمان بالله وحده قال تدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسول عالم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تر اوسه کېناستم او ما او هغه به زه په سرير کېنولم، به زما اکرام ترې هم وکړ. د ابن عباس سره د زه رابطه په عامه د حج کی د عمری نه منی کوله چه حج به وکړی د حج نه روسته یا مخکی به عمره کوی ستاسو حج دی حج قران نه یو ستاسو حج دی حج تمتو نه یو علی ابن عباس سره نو موافق هغه به یې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې مونږ حج قران، حج تمتع، کړی دی او تاسو ته دا ضرور ګر دی چې په دې ایامو کې د حج افراد دي. آی په جمره حج تمتع وکړو احرام یې وتاړو لکه څنګه چې د علي او د ابن عباس راي و د صحابه راي و زما په زړه کې اضطراب و، د عمر او د عثمان د وجې نه او خوب مې ولید، په خوب کې راته دا ویل شو چې بلکل حج هم صحیح ده، عمره هم صحیح ده، په دې ورځو کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي سنت النبی صلی الله علیه وسلم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی په دې ابن عباس مشهور دا اشکال چې عمر او عثمان ولې منع کول د عمر او عثمان منع چې وا دا من باب الانتظام وا دې دوه دا راي وای چې دا خلک په یوزن باندې راځي عمر هم کوي او حج هم کوي به بکار سر بیت الله دې شکر طواف به نه کیږي او د بیت الله اکرام طواف نه کیږي نو په عالم باندې الله جل شانو ظلمت راولي پریشانی راولي د دې وجنا کوشش دا کوی چی په ایام د حج کی حج کوی او عمره چی دا بیا په نورو ایامو کی کوی چی په بیت الله کی هر وخت کی یو څوک په طوافونو او په منځونو مشغول وی او د خدای رحم نصیب نو رای دا وی چې کیږي خو من باب انتظام کړو دوانه کې دي شي خوبم دې ده ترجمانیم کولا قابل سره د دې وینې مې عباس په ځان سکه او په دې استفاده وکړه ابن تین او غیر هوی ترجمانی چرا دا تعلیم دی ابن عباس په تعلیمات باندې حجت ورکړی دی ځکه صحم ویلې دی طالب صاحب نه کوم ورشا سے وی رحم الله شاه شای کشمیری فیض الباری 213 جز کی سجده له سهم نه ورته وچیري دا د خوب د وجې نه او د دین استدلال نشي کی اوجه تر تعلیم خیر دغه کور کوا دا وزارت نو دا خسرت القاری د ابن عباس هم په دیني امور باندې سهم ملاوي ده که زه ترجمانی کوله نو ابن عباس هم قضاوتونه کول په سری کولی په دی عمر کی ون دیشت دی دا خو تعلقه شلا دا ابو جمره و دی ابن عباس رضی اللہ تعالی ما فمابین کی یو دی جناس صلی اللہ علیہ وسلم د ابن عباس په مقام کې ابو جمرتا د وفد عبد القیس کوي وفد عبد القیس نو یو غرض د وفد عبد القیس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت حاضر دی یو غرض د ابن عباس دی چې بیان کوي ابو جمرته یو غرض د مصنف دی چې دا واقع دلته نقل کوي په دې کې د هغه وخت د خیس غرض او رسول الله اسلام د بیان غرض او بیان دی په حدیث کې په حدیث کې ظاهر ذکر دی په خپل ویل دي فمرنا بمن فصل نخبر مورانا د دې لپاره راغلي د امام بخاری رحمه الله غرض هم بیان دی سوف هم د دې لپاره دی چې دا حسن ایمان او پدې کې انت اتم المغرب ذکر دی او د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې مخیر سره څنګه ذهن دې ته راکړ شو چې ابو جمره ته دا خبره ذکر کوله او د دې څه مناسبت والله اعلم ظاهره دا ده چې دغه کوم امور چې واقع د وخت دی عبدالقیس کې ذکر دي څلورخي سزا مسائل د دې مذاکره راغلي یو روایت کې راځي چې یو زنانه د ابن عباس ته اوس کو د تغلو خو مبارک حتم د باقي مینه باز دا څه شروع کړو او په دغه دي کې ابو جمره او یا کې دي شي چې د ابو جمره د عبد القیس تعلق دا وی سره ربط وی د دې وجې نه د دې د مشرانو تاریخ یو طریقه ده به په دې قصه دا وقت عبد القدیر قیس کې یو چند امور دي هغه تاسو ته وایي شي اول عبد القیس د یو سړي نوم دی د هغه د بچو نه عظیمه قبیله جوړه شوې ده عبد قیس ابن افسا ابن دعما دعما ابن دعمی ابن جدید ابن اسد ابن ربیعه ابن نزاد وفد بهترین جماعت ته وایي قائدین او ملکان او خانان چې دې ته وفد دام بهترین جماعت مخکې دا مسله چې دا وخت کم کم تاریخ راغلی دی د دیو توجو تر اتک څنګه پیدا شو دا دی تعداد څو حدیث کې دا نشته او ځون کې بخاری د څو کتاب دی کوي څو پیډي کین په بخاری کې کوي محقق چې سړی جوړیږي په فن د احادیثو نو بخاری نه ګوري او فقهي مسائل چې دي نو هغه ترمذی ابو داود نه او فنی مسائل چې دي هغه نسائی او مسلم دي دا حدیث ته او بخاری مثال چې دا د دریاب دی د دې په هر مسله پر سوچ کې محمد بن اسحاق دا هم مؤرخ دی ابن هشام مخالف مؤرخ دی ابن قیم هم تاریخ ذکر کوي نه هم سره ذکر کوي او دې کې دا یو اشکال دی چې ابن عباس خدا دروي تدا مجموعي چې د دوی راتګ مخکې د مکې د فتح نه دی دې ځکه دا معلومیږي چې وي بین او بینک هاذ الحی من کفار مضر مضر طبقه چې حیل وقت کې دي شو نو فتح مکې نه مخکې ابن حبان وی لسمه سنه هجری شان ورشای کشمیر رحم الله تحقیق د ابن حجر تحقیق دا خدي دا دوه زره اول راتګي د فتح مکه نه مخکې دی یا چې زموږ سره هجری ابن حجر وایي شاه صاحب مې نه شپږمه سنه کېږي. دویم زیات راتګ د دې چې دی فتح مکې نه روسته دی اتمه سنه هجري یا نهمه سنه هجري توجه در اتل د څه پیدا شولا نووي دي چې ویلي اول جلد یو سل درې شمه صفحه د تاشد ذکر وی کېده چې د سر زخم شوو دده په زړه کې د حق رغبت د مخکې نه وو یو راهب سره تعلق وا په کال کې یو ځل د راهب ملاقات کوو هغه سوي وا راهب دته پېشنګويي وکړه د رسول الله اسلام د راتګ د رسول الله اسلام علامات او کوم خور صدقات باندې رسول الله اسلام هدايا وقبلای او علماء کې وخاتم نبوت وی راهب یو فارس د دعا په باره کې ذکر د هغه سره ذکر وکړو او هغه راووت پیشه د تجارت کې مدینه تراغه ته د کپړو د کجورو تجارت کاوه ابتدایي وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړو په اسلام باندې مشرف شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فاتحه سورۃ علق ولولو او دله خط ورکو چې دا به سکت اورسه اشد تا چې تاسو د قبلي مشر اشج ته سلام لیکلی وو هغه له دعوت ورکړی وو د چراغې منځونه کول طریقې کاری بدل کړ دا د خزه چې په د پیر شو چې دا سره خبر څه کوي د اشج له ملاقاته مخکې د دې ښځې خپل پلار اشج ته شکایت وکړ چې دا خو ته بل شان دي کارونه کوي مونږ کوي اشج هم فکر من شو د دې ملاقات وکړ ځوان کومه کې چیرې مو شو خو به اشج په اسلام مشرف شو توجه پیدا شولا تحرید والا وی دا سوال رحمان ولیو روایت دار دی چې دلس کسانو یو روایت دار دی چې دلس کسانو د دې دلس کسانو هم مشکل جوړیږي ځکه چې دا دیالس کې به هغه امیر نه حساب کړي دا امیر ته به دی نه سوال دی یا کې دې شي چې دا سوال سم د بده قبلې نه وي یا کېدی شي چې دا څوارلسم څخه دي وي وفد نه نه وخان یا غیر خدمت لپاره خو د دې سړیو په څه څنګه تکلیف راځي د دې نور څه گنجائش نشته بغیر د دې نه چې دا واقع متعدد شي اول کې سوال سو د دې به صدیق تو جارود هم پدې کې فصل باری دا ذکر کړی دي اتم جیل ذات پیغمبر اسلام په غیب نه پیدا قال من قوم قال من الموت شک دروي قوم متذکوي چې په یو ځی قوام دي نسب او د قوم په مابین کې فرق دی چې په یو بل باندې مضبوط وي دا قوام د نسب په وجوي کله د مصاحرت په وجوي کله د موالات وجوي لکه دا علاقه تقسیم دا په پینده خیل او په سلطان خیل پینده بابا ایل او سلطان بابا ایل خو دا ټول نه دي خو د دې کوم والي چې دی هغه ځان ته سلطان خیل پینده خیل وي په وی تحقیق وکړي وي موږ د افغانستان راوي موږ د پلان کې دین راوي موږ د پلان کې دین راوي قوم دی خو دا قسم الفاظ د دې لپاره دي چې په دې کې سرور راشي خوشحالي راشي په ملاقاتي باندې ته خوشاله نه دا وایي ویان تر خوشي خراجي مرحبا کسانو ته خوشاله مرګري خبر کوي ما جګر راځي مرحبا بالقوم دا باب پر دې حساب ته د اتصال ده چې دا قوم چرته یې کنه خدای دې خوشاله شو کوی دا زائد ده همدو تر قاری کې دا تفسیر غیر خزایا ولا ندامه دا دواړه منصوب دي په حالیت باندې چې خزایا جمع د خزیان دي لکه حیارا چې جمع د حیران دي او سکارا جمع د سکران دي نداما جمع د ندمان دي په معنا د نادین دا دعای دکو چې دا عنوتن ندی گیر شوی پجو ندی گیر شوی پخپل رغبت باندې راغلی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم میاشت محرمه درې پرله پسې دي درې قاعد الحجاو رانه میاشت میاشت محرمه ایو ځان لدا چې رجب موزر او توي موزر قبلي با دې دې اهتمام کوم د مضر قبیلې سلسله نسمه مخکې ذکر کړه، د ربیعه ذکر مې هم وکړ. اضافت د کفار مضر ته اضافت بیانیه دی، ځکه په کفارو د مضر په مابین کې عموم خصوص دی. کافر به مي د مضر نه به وي کافر به وي د مضر نه به نه وي د مضر قبيلې نه به يي کافر به نه وي چونکه دا قوم چې وفد نمائنده وو دیو جنا نخبرو به مورا وانت خل به جنې دعشري به ځکه تپوس کوي چې دا کشمکش هغه وخت کې چلېده او دا شرط تعلقات راهب سوا راهب عیسیو دا عیسیانو دوبو سو د لوخ تعلق وا نوې به یو بساتري هغه ته به عمودیه ویلا په لوخي کوي وي د دې وجه باید ذکر پیدا شي دا شي دا سلور مامورات سلور منهیات په دې څلورو ماموراتو کې ظاهر کې اشکال دی د اجمال او تفصیل په مابین کې موافقت نشته په اجمال کې اربعه په تفصیل کې شهادت الله الا الله محمد رسول دنه جواب کوي چې صلات او زکات په یو حساب کې دي د قران کریم کې دونه یو دي کې حاکم صلات او زکات دنه جواب کوي چې زکات او خمس او یو دي تکا زکات هم وظیفه مالیه او خمس هم وظیفه مالیه ابن عربی مالکی دا شانی خاجی بیزاوی و خاجی با خبر کئی چې دلته فقط یو امر ذکر دی چې ایمان دی او دا نور دا غ تفسیر دی او درې امور نه دي ذکر خاجی بیزاوی تر غدری غدری لاته دا خو د هغې ذلات دي قاضي عیاض ابن بطال وای دا ذکر د غنیمت تطفلن دی تطفلن تطفلن څنګه دا ول تلورو دای چې تبع ذکر خو دا هم د مخکني تفسیر وي تفسیر وي خو عطا خمس به وي او انت تو دا او په امکان کې وو د سامین هم دي دا بکوي لیکن دا به صبر هم کوي دا به کوی خو دا به سم کوی دا غه یو شی علاوه فوق العاده ذکر کوی دا څلور خدی خو دا به سم کوی اسلوب به بدل کړی دی ظاهره توجیه ما په دې کې لقب دا د استفزاز او د ايهام استفزاز د پاره ده څنګه تعبير يې وکړم استفزاز او ايهام استفزاز د پاره ده او اصلي کې دا د سنید دلور دی قام صلات تعلقات شام رمضان او د دې مثال دی چې پخلی تیاریږي هغه کې به ومي هغه کې به مال وي اور به ومي هغه کې سبزي یا غوښه ومي خو چې په کوم شي ذائقه برابريږي نو هغه به سټل کړي دغه شانتي دی خدا رسنی څلور خدا ذائقه هر هر برابرېږي چې توحید دې کې توحید دیو جن زمنګ دا کابیر دا یو عجیب عادت دی چې به ایزي ته لاړ نورې مسلې به چیرې دي خو د توحید د بیان نه بغیر دا نشو قلارې دي او شاپور شیخ علی رحمت بکله کله ویلي که معلم چې توحید نه بیانوي نو دی داسې مثال دی لکه قیمتي عطرو په شیشه کې اوبه وګرځي او عطر جوړ قیمتي هغه ته نوم یاد مته نو قیمتي عطر بلنه دا وخت تا یو بوتل و په دې کې قیامت د دې چې په دې کې تا توحید بیان کړی او ته توحید نه بیان او بل څه او اکثر دا مليان او دغه شان دي کوي او لوبه ده ګرمه چلیږي الله دې رحم وکړي خو د هر وخت ضرورت دي توحید هم شي په حالات حاضره کې کله کله زما بیان بل طرف ته نه کیږي او تعالی په هم ان شاء الله د توحید صحیحه ځکه چې د توحید منافي څنګه چې نظریاتي کفر دی نه خواهشاتي او شاوانی کفر هم دی د هغې جواب دا دی چې هلته عقد اليد د شمار نه دی مراد، بلکې هلته عقد اليد چې دی اشاره د توحید مراد ده. کوچری عقد اليد د شمار مراد دی نو دی به په صلات باندې دیم عقد کړي، دی به په زکات دریم، په صوم به څلور کړي. حنطم دا خصوصي اواني د شراب لکه څنګه چې خصوصي اواني لوخي چيري چاینک دی او پیالی دی ترماس دی چایوش دی څلور لوښي دي کنه چاینک پیالی ترماس به څه شي دی نو چاینک او پیالی او ترماس او چایوش باندې پابندي شولا نو هر سړی پوه شو چې د چاینک او د پیالې او د ترماس او د ججو سره څه کار دی، په دوی کې چې استعمالیږي او دا هغه لوښي دي چې د شرابو ګان ښه سېوا کوي، به حنطم، سخا شین غوټې او موزر قبرې به دا تیاراوه. هلکه یو یو خبره پکې بل هم معلومه هغه دا چې دا قسم لوخي هم دې کافرو تیارول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لمن وکړه چې دې خلکو د مصنوعات نه ځان ساتي ولی د ځنې خلکو هغه مصنوعات چې دي پاک هم چلوي نو ځان ته ساتي یو به د هغوی مصنوعات را اوزیږي ځکه چې خرچ یې نه کیږي نو په آمدن یې څوک څه کوي بیکاټ وساتي یو به دا وکړي او دویم په دې موسوعاتو کې دوی خفیه چلونه کوي د دې وجه نه غیر مسلمو موسوعات چې دي دوی کې ډېر لوی خیانت کوي دا تاسو نه ګورئ موږ په سجده ګدو هغه د شکل صلیبي جوړ کړی دی او سه پوره جوړ کړی دی ا د کجوري د ونی سټه خو تکړه ده د شکل صلیبی مطلب دا دی چې انګریز غاړه ورکوي او د مسلمانانو په سیف الفقار باندې تاسو سیف سیف الفقار سیف الفقار باندې د کجورو سټه ختم کړي د محمد عربي مشن ختم کړي موږ په سجده دا ان شاء الله چی شکل صلیبی ته خو پاکستان ته خصولولی ده الله دی مو امداد وکی او خبره قاوره کړی ده دا کم چی شیعگان دی کنه ایران والا دی دی سیم ساڑی کی خرابی کری دی سم مسئله ده خوزی تاسو خدای ته سوال کوئی چې الله ښایسته انقلاب راولي د پاکستان حفاظت الله وکړي او د پاکستان تخریب چې دی د يهودو نه دی او غټ علی کار پکې دا خراسانین دي دا لوی تخریب کوي خراسانین د دې علاقې دي په دې کې عام افغاني نه دي داخل ښه دا خاص هزاره ګان دي نور څه شي نه دي او په پاکستان والا د دغه خلکو سره مراعات کوي نه نه دي کوي دا هم دغه شي نه دي چې په خفیه ذریعه باندې اسلام مسلمان دین تبا کوي او کوم چې ساده ګان دي عاجزان دي الله یې حفاظت کوي موږ په هغوی خفه کېږو، لېکن دا بله طبقه چې په پاکستان کې په نوم د افغانیانو داخل شوي دي او ټېلې ختمه یې د اسلام او د دین د دوی په سنتونو کې چلي، دا ډېر ښه اسلامي خان دي. دا ګېربتي چې ده دا حرامیتوب هم دوی کړی دی، دا آتش پرستو ده چې نوم به د خوشبویي او اور د مخ ته لګوي او لوګیا به کوي او سجده به ورته پرېږدي. دا يو د تخريب ذريعه ده پرې کېدل پرې ګران دي ښه دغه شانتې په دې جانمازونو کې ګورئ تاسو د جماعت په نقشو کې ګورئ او کراچۍ کې یو ځل چوټي وروان او یو جماعت ما شپه مو سي ورل چې دا ورنه او تم سم د استعمال دا جماعت د مسلمانانو تپوس یې چې وکړو نو هغوی راته ویل چې تاسو په دې کې څه کار لري؟ موږ چا څخه تپوس کوو چې دا جومات د کومې قبیلې دی؟ مجبوره شوو چې دا د ګوره قبیلې دی، د ګوره کراچۍ کې هره ورځ پیدا کیږي دا قسم حوادث. نو د دې د مصنوعاتو نه بیکاټ وکړئ د امریکې د مصنوعاتو نه بیکاټ وکړئ هغه خبره چې مولانا مدني کوله او سړي هم دا ده هغه د مخکنه ویلي چې انګريز د مصنوعاتو نه بیکاټ وکړي دی په دې مصنوعاتو کې چل او دی کار وو کیم دی چل کوي او په دی نور اشیاو کیم چل کوي او څوک په پی پی کې دی نشي د خدای په خیر به دا فنتم چې به جوړاو دی کینا او میتیاز او شراب او وجغنی او وړی دا ټول برابر کړی د دې عصب د شرابو په دې تېزو مضافت په ضافت باندې دا یو قسم تیل دی د بسې نه راوړي کیږي او په دې یو خبر ځان پوه کوي چې په دې کې دوبا ذکر شو دوبا دا دعا ستاسو یاد نشي او زمونږ یاد شي ددې دعا نه به یو فایده اخستل کیدله د شناس دا غونډ غونډه کې سر چې به وکنو دا به خلکو وچ که نو هغه کې ټوپان نه و نو به وې ځان ملا پورې تاړو او الټا کاو به او په دې کډو او په سینونو پورې متلخه او دویم به په دې دباندې شک کوو چې دا دې وچ کړ، بیا به ترې دا سر کټ کړ، بیا به پرې اوبه واړولې، دننه هغه دغه به پوش شو، نو بیا به هغه ته کاڼي واچوي، نو هغه کاڼي به یې خوځول، خوځول، بیا به یې اړول، بیا به یې خوځول، بیا به یې اړول. بیا یوه دور شو دا چین روډ چې وو په دې کې ډبي پیدا شو دا وړو ډبي دا اوس نه کنه دا لوی غنیمت او به بچونو دا ډبي غونډول په دې کې وسوري کول پړې به ټاپېلې د کډوان نقطه خلاص داعش ته يې خبر کړو اوس خو مړه ستاسو لاسونو کې څه ډبي پرول دي زين ما چې زه ورته حيران شوم خالصه د مکې او د مدينې دور په پاکستان کې پرو ده دا پليسټيکي ډبي دا چېرته وو د خدای اوليه او ناشنا مسلمانان هغه وخت کې خو د دې استعمال ممنوع و ایا دا لوښي اوس څه حکم لري؟ حنابله او مالکیه ته دا منسوب دي چې اوس ممنوع دي ابن عباس ابن حاتم دا منسوب دي